مولانا ځکه دا خبره دې مقام کې چې قران کریم د پاره داري والذین یؤمنون بما انزل الیک دا څه قسم لفظونه راځي وما انزل من قبلک نو انزل انزال دا د دین انزال له هغه وایي چې دا بیا بر انزل په معنا مونږ کوی خو اول ځکه دا خبره دې مقام کې کنه چې کلام په دوه قسم لري یو کلامی نفسی دی او بل کلامی لفظی دی کم چې د الله تعالی کلامی نفسی دی کنه نو هغه کې نه به ذات حرکت راتلی شي ځکه نزول خو دې ته وایي چې د بارې نه پکته راځي که نه پوه شو که نه یو تنزیل له په دمه دمه یو انزل نه دی مستمان که نه په یو ځل باندې خو بهرحال چې حرکت د بارې نه ښکته کوي نو په کلام نفسي کې حرکت نشي راتللی نه اصالتا چې اذان له راشي نه طبعا طبعا به خواله راځي چې په واسطه د الله سره راشي نو الله کې حرکت نه راځي په کې به څنګه حرکت راشي نو کلام نفسي کې خدا څه نشي کېدلی یو کلام لفظي دی نو په کلام لفظي کې حرکت اصالتا نشي راتللی خو پکې څنګه راتللی شي طبعا نو دا طبعا څنګه حرکت پکې راغلی د دې دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې الله سبحانه و تعالی یو معنا پیدا کړ په دماغ د چا کې د حضرت جبرئیل کې په نفس جبرئیل کې دا غین هغه تعبیر او کپال فاز سره تعبیر او کپچا سره نو دا ټول راوړو اسماني دنیا ته انزل او بیا د اسمان دنیا نه په درشتو کالو کې نجمن نجمن لاندې را تنزیل دي ته ویل کېږي نو یو طریقه اداره نو دي کې حرکت راغی خو اصالتن نه بتبا ٹھیک شو دي ایا دا چې چل شعر چې لوح محفوظ باندې لیکل شي او حضرت جبريل دا غي نه ذکر هغه متمان دا ول اسمان دنیا ته فقط په دمه دمه راوړ نو دې ته ویل کېږي چې دا پوښ کنه نو دا چې طریقې سره بیا راوړه او دنیا ته براتله رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې مناظر ده نو حرکت په کلام لفظي کې راځي خو اصالتا نه شي هغه طبعا ټیک شو دي نو اصالتا او طبعا دواړه نشي راتللې په نفسي کې او اصالتا په لفظي کې نشي راتللې او طبعا باندې شي بل پیغمبر رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې بچ وحی راتله طریقې به سوا نو دای دوه طریقې دي یو طریقه دا ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د بشریت نه ملکیت طرف ته ته دا طریقه به ډیره ستغه و رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دغه کې په جمی کې خلا مبارک راتله او دویمه طریقه دا و چې هغه ملک او فرشته هغه د ملکیت نه بشریت خوا ته راتله نو هغه د هیت الکلبی رضی الله تعالی عنہ دا په شکل کې براتله نو هغه طریقه بیا شي وا هغه ټیک شو جی درامه مسله یؤمنون بما انزل یو ایمان یو ایمان اجمالا دی یو ایمان چې شی تفصیلا نو په نور ټول کتابونو زمنګ د پاره ایمان اجمالی پکار دی څنګه ایمان دا هر حکم حکم په جندل دا ضروری نه او په خلاف ته دی قران نه په ایمان پکار دی خو تفصیلا سی شی ایمان تفصیلی پکار دلته ایمان اجمالی او دلته ایمان تفصیلی دا فرض دی ضروری دی خو فرض په دوه قسم دی یو فرض عین یو فرض کفایه نو فرض عین نه دی فرض کفایه دی ولی که فرض عین شي دا به ډیر لوی تکلیف خلکو ته پیدا شي او بیا به خلک خپل کارونه څنګه کوي چې هغه ټول خپل اوقات صرف کی د پاره د علم می تفصیلی په احکام باندې نو بیا به د خلک خپل کارونه څنګه کوي نو بیا به زندگی معطل شي نو د دې وجنه فرض دی خو فرض دی کفایه نقل د شی ته وي د بار نه کته او هو انما يلحق المعاني دا د پر سوال کې ښا نزول دي ته چې د بار نه کته حرکت نو دا خو په نه په نفسي کې راځي او نه په چا کې راتل شي په لفظي کې دی دا ملحق کېږي معنی او تسره خو په توسط تغلحوق د دې د ذوات حامله لها چې کوم زواتو دا عمل کړی لکه جبريل نو په کلام لفظي کې راځي نقل خو حرکت خو اصالتن ک طبعا بواسطه د چا باندې جبري ولعل نزول او ډیر ممکنه چې نزول د کتب الهی او په رسول دا سوا بیا یتلقفه من الله تعالی الله تعالی نه به اخذ بسرعتن کا تلقفا روحانیا یو اخذ بسرعتن روحانی بو او حفاظت د کو د لوح محفوظ نه نو بیا به اور کتر نازلو فالقی علی الرسول بیا پر رسول باندې به څه شي کولا القا او کستا چې کوي ما تاسو ته دوه طریقې د دې ذکر کړې جبرئیل امین اول معناګان الله پیدا کړي هغه نه د تعبیرات او یا مطلب دار چې نه دا تلقف نه ورته لیکل شي او دا غنه اخذ او قراول اسماني دنیا ته هغه انزل او بیا کته تنزیل شو تشوت ول مراد بما انزل الیک د دینه مراد څه شی ول مراد بما انزل الیک دا یو بل بحث کې آ کسان چې ایمان راوړل به ما انزل الیک به ما انزل هغه چې نازل شوه دی الیک تا ته نو سوال دار چې ټول قران کریم خو نو نازل شي کنه نو ټیک ته چې ټول خو نو نازل شي خو بعض خو نازل شي او کنه بعض خو څه شي ولی اغه نور اغه نازلې ده کنه نازل شي خو نو خو ټیک څه کنه ما یولک الیه یعنی رستو خو نازلې ده کنه اول چې ما ویلی چې ذکر د کل جزء کل مراد ته جزء یا ذکر د جزء مراد ته کل هغه پرې ده خو مراد دلته کې ما انزل الیک نه ټول قران دی او ټول څه شی ته مراد دی شریعت سوال نو دا صغره ماضی ولې ذکر شو ما انزل خو صغره ماضی ده دا خو صغره ده چا ده او په ماضی کې خو لګ نازل شي او ټول نه کنا ټول نه کنا دا سوره بقره دا ووم سورته کې سو ده نو دا خو مطلب د دینه مخکې لګ نازل شي ټول خو نه کنه نو دې دوه جواب ورکړي یو چې کوم موجود دی دته غلبه ورکړه په غیر موجود دې ته باب التغلیب وایي چې کوم موجود دی دته غلبه ورکړه په چا باندې نو دې ته باب څه وایي تغلیب او یا دا کم چې انتظار کې دی چې نازلېږي به اگر که نازل شوی نه دی اگر کتی شی نه دی شی دا منتظر په منزله د واقع ته دا منتظر په منزله د چا ته دا چې کوم ته انتظار کې دی چې لا نازل شوی نه دی هغه دا څه کله کا په منزله د واقع تعبیر تنو کا په لفظ ماضی سره اگر کا بعض مترقب د وجر تغلیب د موجود نه علامه لم یوجد چې موجود شوی نه دی او تنزیلا للمنتظر یا د وجر تنزیل د چا نه منزله الواقع دا د سره لکه په منزله د چا باندې د دې مثال دا سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان سمعنا کتابا انزل من بعد موسی ګوره جنات وی من اوریدل دی یو کتاب چې نازل شوی دی ها من بعد موسی نو ټول کتاب نازل شوی اوس او صغیر چام ذکر کړل د ماضی ذکر کړل نو دی پیریانو خو ټول قران نه اوریدل کنه ادا وخت ټول منزلمو او دلته ټول منزلم نو دا وخت کې خو هغه موجود ته غلبه ورکړل په چا باندې او یا چې کماغه انتظار ته کې دې شو نو په اعتبار دغه انتظار دغه د څه پرد کړل لکه دې چې څه شي واقع نو ځکه څنګه ذکر کړل ماضی او ټول کتاب تذکرای کړل نو پیریانو خو نو اوریدل ټول او نو کتاب ټول نازل په دغه وخت کې و ما انزل من قبل کنا مراد ټول کتب سابقه دي هغه چې يهوديانو به يهودا نصارا او به وسا او دې مدا چې ور لک تمسهم الا ايام معدوده اغا نمس کوي به ور دي لره مگر هغه سورې پشمار چې عبادت دې چا کړو د سخي و اختلافهم فی نعیم الجنه یا و اختلافهم فی نعیم الجنه او دا قرن په آخرت دي سم یقین کوونکې دي دسی یقین چې زائل شي ور سره اختلاف ته دی په نعیم د جنت کې دا ما مخ کې په ما کانو باندې څه شګه عطف کو نو مرفوع مې وي و اختلافهم فی نعیم الجنه او اختلاف چې زائل شي ور سره هغه اختلاف ته دی په نعمتونو د جنت کې چې آیا دا د جنس د نعیم د دنیا نه وي او کده غیر نه وي او په دوام ته دی کې او په انقطاع ته دی کې څه مطلب خلکو به چې سنې که یهودو به داسې وي که نه دی یهودو نه سواراو چې آخرت کې باندې نعمتونه الله ورکړي خو د جنس د نعمت د دنیا نه بني آخرت کې الله تعالی څو ورکړي نعمتونه ورکړي خو هغه د جنس سره دنیا نعمتونه ده دنیا نه نه ځکه چې په دنیا کې خو سړی هغه ضرورت ته ځکه دا بدن دا په غیر د خوراک رسکلو نه او پاتې کېدل نشي چې د اعمالو د پاره جوګی شي چې اعمال وکړي شي کنه د اعمال کولو د پاره دا بدن ضروری دی خو دې بدن د پر لابودی د خوراک سکلو نه او د نورو چې بدن پر راحت مونږ کوي اخلي اخرت کې خدا مسله نشته نو چې نشته نو الته کې باندې نعمتونه یي خو د نعمتونه باندې لکه د دنیا ځان له نعمتونه به بل قسم به او بل چا به چې همیشه سو کوی نه همیشه نه بلکې هغه به سکیږي منقطع کیږي او ختميږي با نو یو وبالاخره هم یوقنون په اخرت باندې هم دی یقین کون کړي یعنی دسی یقین چې زائل شي د دې یقین سره هغه چې دی کم ناروا کارونه کول کم اختلاف وکاو چې آیا نعمتونه د دنیا د جنت هغه به د جنس د نعیم د دنیا نه یو کبه نه اپ دوام او په انقطاع کې د دې څه شی او هغه یو اختلاف یا و اختلاف هم ټکې ده نو معنی دار یوقنون ایقانا دا یقین چې زال شي د دې سره ما کانو علیه هغه چې دی ور باندې من اختلافهم دا مدخول د من شي نو مسله به راځي چې عقیده ته یعنی د دې یو غلطه عقیده وا هغه عقیده غلطه عقیده دا وا چې دا نعمتونه د جنت به آیا د نعمتونو د دنیا د قسم څخه او کدا سی بد نه نو دا مسله بیا معتقداتو ته لاړه دا مسله کوم ځای ته لاړه او خه خبره دار چې دا کوم ځای ته لاړ شي اعتقادیات او معتقدات ته صلی الله